آیات مبارک مناسبه تشریح تاس خدمت کې عرض شو الله جل جلاله په دې وړو کې آیات مبارک کې چې دا په دوه جملو باندې مشتمل ده تقریبا ټول دنیا یې پکې یو ځای کړی وې دریا په کوزه کې بند کړی تاسو خدمت کې مخ کې دوه جمعو کې ما د دې آیات مبارک چند پهلو تاسو خدمت کې عرض کړی وو دی آیات مبارک کې الله جل جلاله مؤمنان مسلمانان دو خبرو ته متوجه کوي او د دو خبرو تعلیم او تلقین ورته کوي یو دا چې عبارت دی الله جل جلاله لره او بل دا دی الله جل جلاله نه مدد غختل الله جل جلاله ارشاد مبارک فرمایي ایاک نعبد د دې معنا دا ای الله خاص تعالی را مونږ عبادت کو نو په دې کې اشاره توحید ته ده لکه لا اله الا الله مقصدم هغه توحید ده او د ایاک نعبد مقصدم توحید ده نو دې کې مقصد او غرض دا ده چې څونه د عبادت کارونه دي په شریعت کې ټول عبادت با دا د الله جل جلاله د پاره وي او د الله جل جلاله د رضا او د خوشحالتیا د پاره وي چې الله مونږ راضي شي څونه عبادت دي چا لپاره الله جل جلاله د پاره او د لا اله الا الله مقصد هم دا ده چې یو مسلمان او مؤمن زړه کې انسان زړه کې توحید راشي او د توحید نه بعد ټول زندگی چې څونه عبادت دي دا دی الله جل جلاله د پاره او ګرځيږي او دی الله جل جلاله د رضا لپاره او ګرځيږي مثال په تور باندې په عبادت کې سجده ده سجده لو عبادت حدیث مبارک کې راځي د پیغمبر اسلام حدیث د ابو داود شریف کې الله جل جلاله تدیر نږدې حالت ته انسان اغلا چې انسان په سجدي کې الله ته پروت وي او خپل مخ او خپل تندې د رب العالمین په دربار کې د الله په حضور کې خپل خشوع او خضوع عاجزي او تذلل ښکاره کړي مونږ یو عبارت ته دا چې انسان او مسلمان او مؤمن کوي د دې مقصد دا نه چې دا به هم د الله جل جلاله د رضا لپاره وي په دې کې بریا او د کلاوه مقصد نوي خلکو ته ځان خودنه مقصد نوي چې زه دونه لوی عابد یم لوی منځ گزار یم نو په یا کنا ورو کی توحید ته اشاره ده مثال په تور باندې حج ته ځي حج له حج کې لوی هغه عبادت دي خو یو خصوصي عبادت په حج کې طواف ده د بیت الله شریف د بیت الله شریف نه سوا بل زې طواف کول دا ناروا دي ناجائز دي الله جل جلاله ور باندې خفقېږي او د الله د ناراضوالي ذریعہ او سبب ګرځي تاسو خدمت کې بلا زه عرض وکم چې زمونږ پر علاقو کې دا رواج ده بلکې شریعت بولی شریعت نه ده ورته شریعت وایي د اولیاء او د بزرګانو د الله د دوستانو قبرونو له سجدي کوي سجده د الله جل جلاله نه سوا بل چاته دا ناروا ده که په طور عبادت اوس شرک ده که په طور عبادت د الله نه سوا بل چاله سجده سو وکي دا شرک دا سړی مشرک شه او که په طور تعظیم چاله سجده وکي علما لیکي خپلو کتابونو کې چې بیا به طور تعظیم ادب او احترام چاته سجده کول د حرام د حرام کبیره ګناه ده کبیره ګناه ده بعضی زمون مسلمانان رونه دا شریعت بولی دا دین بولی چې دا یو ولی والله دی الله دوست داغه قبر تلار شي داغه نه طواف کوي ګورئ دا واورئ طواف د بیت الله شریف نه سوا بل سیز د طواف کول دا ناروا دي ناجایز دي د اولیاء او د مشایخ او د بزرګانو د الله جل او د دوستانو قبرونو طواف کول دا ناروا دي ناجایز دي نو دا ایاک نعبدون دا معلومه شوه چې په دنیا کې سو نه لوی نه لوی هستی وي سو نه لوی هستی په مخلوقاتو کې هغه قابل د دین نه چې هغه له سجده وشي هغه قابل د دین نه چې د هغه عبادت وکړي شي البته د بزرګانو د اولیاء او د الله د دوستانو ادب د هغو احترام د هغو تکریم د هغو تعظیم دا مستحسن خکار دی د مشرانو د علماو د اولیاو د بزرګانو ادب کول تکریم او هغه احترام دا ناروا حرام ناجایز نه ده بلکې دا کار ثواب رخدای پاک سره ته ثواب ور باندې ورکړي فقه کتابونه لیکي مخی سب کی یو نوجوان ویلان دا شاته یو بوډا سپینګره سړی ویلان دا او دای شاته شو سپینګره را مخ کی ته پیله سب کی ودرولو نو دی نوجوان ته خدای پاک دوه ثواب ورکړي یو ثواب د دې ورکړي چې په پیله سب کی ویلانو نو د پیر صاحب د لمانځه ثواب الله ولا ور کوي او دوم د یو مسلمان او د مؤمن او د مشر تعظیم او اکرام او احترام وکړ نو تعظیم عبادت بل خبره ده او تعظیم او احترام بل خبره ده نو ایا کان عبد سونه چی سونه چی هغه عبادات الطریقی دی او عبادات دی دا رب العالمین جل جلاله ته کیږي د الله نه سوا څوک هم مستحق او حقدار د عبادت نه ده سونه لوی نه لوی ولی والله لوی نه لوی شخصیت دی تعظیم پکار احترام خو عبادت پر هغه نه کی عبادت پر الله کی موږ دا نه وای چې تاسو قبرونو لمزه ښه قبرونو ته په سنت طریقې باندې تلل دا ښه کار دی دا منع نه ده شرعا خو چې په صحیح طریقې سره وي قبرونو ته تلل په سنت طریقې سره وي دا څنګه چې قبر لار سال ته کې سجدې کې طوافونه کې او زمن د قبر والا غواړي نه زمن د خدای پاک نه غواړي خیر د قبر والا توسله کوه چې خدای دا نیک بنده لستا ستا محبوب او مقرب بنده خدای دې په زره دې په وسیله دې په توفیل باندې زما پلانې حاجت ته پوره کړي ندا ایا کنامو کې الله جل جلاله مون ته تعلیم د دې راکې چې عبادت با زما کې زمانه سوا ولول چې عبادت نکي او دوما خبره ایاکا نستعین و ایاکا نستعین دوما خبره دا چې تاسو ما نه مدد غواړئ تعلیم د دې الله مون راکې چې ما نه به مدد غواړي بل چا نه به مدد نه غواړي ګوره په دې دنیا کې موږ یو بل مدد غواړو کنه یو سړی بیمار شي ډاکټر صاحب له وایي ما مدد وکړه دارو را راک دوايي را راک ډاکټر صاحب پرېشن مې وکړه دا مدد دی دا بغواړي د بل چالو دا دنیا دته شي چې دا یو بل د ضرورتو پوره کول دا شرعانه هم مطلوب دي ست یو کور جوړه آباده نو د مستریان نه مدد غواړي زما مدد وکړه دا جایز ده دا ناروا نه ده البته د دنیا چې سونه اسباب دي او هغه تا قدرت لاندې دي تا اختیار لاندې دي هغه اسباب ته پوره کې هغه اسباب پوره کې ډاکټر لبزي چې بیمار شي دارو بخوري چې بیمار شي البته په دې اسبابو کې تاثیر بسو کا چي الله جل جلاله اسباب ته برابر ہے داسې اړوند توکل به هم نه کوي چې اسباب نشته په ځمکه باندې ټوپونه وهي نه نه اسباب به ټول برابر وي خو په اسبابو کې به تاثیر والا الله جل جلاله ومني بیمار شول ډاکټر ته لاړل ډاکټر تا ګوري تا علاج کوي تا له دارو تجویز کوي بس تا دونه کار چې ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر ته چیک اپ وکي او تعالی دا دوايي تجویز وکي او د استعمال طریقه درته وخی او ته پرېز کې لا ټول تا اختیار کړي البته شفا ورکون کې سو الله جل جلاله عقیده باندې دای ایمان باندې داوي چې شفا څوک راکړي الله جل جلاله تاسو ګوره دا زید زید او دا عمر دی زیدم بیمار ده تبعی ده او عمر هم بیمار ده تبعی ده دواړه ډاکټر ته لاړل یو ډاکټر او دا ډاکټر دواړو لا یو قسم دوايي ورکي اوس دا بیمار هم دا غواړي چې زه ټیک شم او شفا را ملاو شي او له ډاکټر هم دا اراده یو دا کوشش وي چې دا بیمار ټیک شي خو لیکن باوجود د دې چې بیمار او مریض هم دا غواړي دواړه مریضان چې څه شو ټیک شو او ډاکټر هم دا غواړي چې دواړه ټیک شي خو لیکن یو ته الله شفا ورکړي دا یو ټیک شي د دې ډاکټر سره د دې داروګانو سره او دا بل بیمار ټیک نشي نو پته ولګی دا چې شفا ورکون کې دا الله جل جلاله دا ډاکټر نه اسباب کې شفا نشته اسباب کې تاثیر نشته سو پر چې الله په کې تاثیر وانه چي سو پر الله جل جلاله د شفا درنکي تاسو ګور یو سړی نه بیمار دی یو سړی دا سړی نه زید دی نوم سره زید موږ مدرسې کې په زید باندې مثال بیان تاسو ته په زید مثال بیان زید زید دا بیمار شو ډاکټر لراغه او دې ډاکټر ولا دارو تجویز کړ هغه استعمال وکړ بیمار هغه ټیک شو شپږ میاشتې بعد بیا راځي همدقه ډاکټر له او د هغې زړې بیماري شکایت کوي وګوره بیا ډاکټر له دا دارو تجویز کوي خو ټیکیږي نه پته ولګې دا چې شفا ورکوونکی څوک ده الله جل جلاله نو خبره دا شوله چې ما او تا به اسباب برابرو د اسبابو نه به انکار نه کوو، البته عقیده به مو دا وي چې په اسبابو کې تاثیر څوک اچوي؟ الله جل جلاله رب العالمین اچوي. یو سړی د دکاندار دکاندار هغې دکان کې ښوده رنګ برنګ سیزونه پکې موجود دي او ښه پل ډک دی او د ده د څنګ سره بل دکان دی او د د د دکان والا سامان په هغې کې هم پروت دی خو لیکن د یو دکاندار نه ګاک سودا کوي او د بل نه نه کوي حالانکه یو بازار کې دي یو قسمه دکانونه دي او یو قسم سامان دکان کې ایښی دی او ګاک له یې دواړو فرق هم نشته خدای یو لګاک راځي سودا ورنه کوي او دا بل نه سودا نه کوي نو پته ولګی دا چې په مخلوقاتو کې دا سونه کارونه چې کیږي دا دی الله جل جلاله په اراده باندې کیږي د دې ګاک په زړه کې الله ور اچي چې د دې نه سودا وکا او دې باندې مکو ډېر دکانداران غریبانان دکان خټه کې اسی ناشتي اسی ناشتي سو کومه سودا نه کوي نو دا به نه وي چې ما دکان ښه ډک کړ او ښه څیزونه مې پکې راړل نو اوس به مې کار برابرېږي نه نه نه دا به ما دکان ډک کړ ما ټولو کوشش وکړي چې څونه زما اختیار کې و باقي به الله جل جلاله په دې کې تاثیر اچي خو لیکن یو خبره ذهن ته راغله د ایا کان استعین نمخ کې الله جل جلاله ایا کان نعبد او د دې کې یو نقطه دا دی چې که یو څوک دا غواړي چې زما د دنیا کارونه برابر شي نو د هغې لپاره په کار دا ده چې مخکې مخکې د عباداتو سلسله یې لره ټیک د سړي چې د جمع ټیم وي او ته دلته د ګاک سره لګیا یې نه ده سره نه نه بس چې د مانځه ټیم کې بیا دکان بندوا الله دې مهربان دا اوس یو بیا ته تانه منسلو یا د 200 روپو سودا کوي او ته په دین باندې غیرت وکا عبادت مخ کې یا کنابود مخ کې او د دنیا ولا کار رستو د طلاق شي ان شاء الله د مانځنه بار یو داسې ګاګ دل راشي چې خډه رګټه ورواله ځکه الله به هغه ګډ زړه کې واچي چې د نه سودا وکړي دا په مخ کې بدل منظور عبارت نورانیت وي او باقاعده ځان طرف ته راسکی راکینچ کوي به بهتر خبره دار چې کله مونږ یو کار کوو دا غیر سره ان شاء الله وایي ان شاء الله دا سنت عمل دا دا شریعت حکم ده نبی علیہ السلام مبارک تعالی فرمای لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله پیغمبر اسلام مبارک تعالی د سماج سبب زدا کار کوم بله ورځ به زه دا کار کوم نه نه انشاءالله ورسره وایم نو د مسلمان او د مؤمن یو بهترین پهچان بهترین علامه دا ده چې هغه د هر کار سره څه وایي انشاءالله د آینده والا د استقبال والا کار وي د هغې سره انشاءالله وایي د الله پیغمبر ته خدای حکم کوي چې انشاءالله وایي نو اسباب مون برابرو تاثیر څوک پکې اچي الله جل جلاله د دنیا کې چې سونه کارونه کیږي د الله په مشیت او د الله جل جلاله په اراده باندې کیږي دا دنیا سونه چیزونه دي دا د الله قبضه قدرت کې دي د دنیا چې څونه زورور نه زورور مخلوق دی هغه د الله په قبضه قدرت کې دی نو هر څه د الله په حکم او د الله په اډر باندې کیږي هیڅ چیز د الله د حکم نه سوا نشي کولی د دنیا کې چې څونه اسباب مون برابر کو باقي به تاثیر سو کوي وای الله جل جلاله او کوم سيزونو کې چې تاثیر الله یې خیره هغه هم د الله په قبضه قدرت کې کله کله الله ولا تاثیر ختم کړي قران عظیم شان کې الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام په شان کې ارشاد مبارک فرمایي چې کله نمرود اورت اوردول الله فرمائی اعوذبالله من الشیطان الرجیم یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم دا اور تاثیر علماء لیکي سر موږ تاسو ګور مخصوص طریقې سره سوځول اور سره سوځي کنه خو لیکن حضرت ابراهیم علی السلام د نمرود په سخت اور کې نمرودیان وګرځول خو لیکن اور تاثیر د چا په قدرت کې الله جل جلاله قدرت کې د اور د سوځیدلو تاثیر ختم تاثیر څه چې ختم شو یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم چې ډیر سوړم نشي کله کله ډیر سړځي هم سړې خرابوي او ډیر ګرم نشي بالکل د سلامتی والا د سلامتی والا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم نو په هر څه کې دا تاثیر چې کې د الله پکې خیره نه دا تاثیر پاتې کېدل هم د الله جل جلاله په قدرت کې دي د الله په مشیت باندې کېږي د الله جل جلاله په اراده باندې کېږي کله نه مرد خو اراده دا کړې چې ابراهیم علی السلام وسوځي اور کې وسوځي او د دې مخالف نظام خلاص کی سزا یې ډېره سخته سزا ورته تجویز کړل خو لیکن الله جل جلاله موږ ته تعلیم د دې راکې چې هر څه زما قبضه قدرت کې دي هر څه زما د حکم لاندې دي هر څه زما د ارادې لاندې دي او انسان ما طرف ته ستا باید کامله توجه وي ما طرف ته متوجه په لحاظه نو په اسبابو کې تاثیر هم زه اچوم او د اسبابو نه تاثیر هم زه ختموم دا زما کار کوم طرف ته روان دی فاین تذهبون کومې خواته روان دي تجارت کوي تجارت اسباب برابر کوي بل یو کار کوي د دنیا اسباب برابر کوي فاقده به دای چې دا چا په اراده وکي الله جل په اراده وکي دا چا په حکم وکي الله جل په حکم وکي زما پر اسباب کې تاثیر سو کا چي الله جل جلاله قران عظیم شان او زمونږ شریعت تعلیمات یې نه ډک دي همیشه هر مقام کې په هر فهلو باندې شریعت زمونږ د عقیده تحفظ کوي زمونږ د عقیده هغه صحیح درست طرف ته متوجه کوي خو دا اله چې کله موږ د قران او سنت په تعلیماتو خبر شو کړو قران او سنت تعلیمات په فتح موږ ته ولګيږي ایا سړی و هندستان له تللی و بیا یو هندو په چوک کې سملولی هندو سملولی و پرې ګیډي کې ورته دا ګونډې لګولې ورته یې اسلام لاړ مسلمان شه اسلام راړه پښتنو ګمان کوم اسلام راړه کنه وجنم اسلام که کلمه وایا هندو ډار شي دا دور مړ مې نکی ویا چې بای صاحب مسلمان مسلمانانو کلمه معنی وخه کلمه څنګه او چې زه خو اسلام نه نه کنه مسلمانانو کلمه سره چې پاره مسلمانۍ او مسلمان هم په ټوله زندگی کې نه جماعت لیدلی او نه قرآن لیدلی او نه حدیث لیدلی او نه چېر صلحا او نکانو سره کېنستلی و نو داسې به دې چوک کې ولاړ ده داسې چوه دا او زمونږ د کلی ستره کلمه و ما نه هېره شوه دا زمونږ د کلی نو اسلام زمونږ ستره کلمه ده افسوس افسوس چې موږ ډېر ورکړي بلل په کار ده چې مسلمان هر قدم کې روزمره زندگی کې د خپل تعلیماتو د شریعت نه خبر وي زه تاجر ما تاسو حکم د شریعت زه څنګه تجارت کول مره لپاره پکار دي زه بل یو د زندگی کاروبار کوم پیله پکار ده چې موږ د شریعت په قانون سره وګورو الحمدلله زمونږ دعوه ده چې زمونږ د دین او شریعت د قیامت تر ورځې پورې د انسانانو د روزمره زندګي د تېرېدو لپاره یو بهترین قانون، بهترین او بهترین به ضرور وي، ځکه الله یې انتخاب کړی دی. الله جل جلاله یې دې قانون او دې شریعت انتخاب کړی دی. یو زما او ستا انتخاب نه، یو د رب العالمین انتخاب نه.